دا یو بل اعتراض دی د کافرو پر رسالت د رسول الله وی دا رسول الله نعوذ بالله د الله پیغمبر نه دی ولی دتا منګ وایو پرمیشی معجزې ته غواړو صفا مروه را لسره کا دا غرونه زمونږ د علاقې نه لرې کا په دې علاقه کې را لچینې راوباسه او دا مونږ له نه کوي نو که دی د الله رسول نو د الله رسول خو هر څه کولی شي او دی دا نه کوي معلومیږي دا د الله رسول نه دی الله وایي وقالو اوی دغه کافرو لولا نزل علیه ولې نازل نکړی شو په دې پیغمبر لولا نزل ولې نازل ولې نشي نازلولی علیه په د دې معلوم نصب کې دی دا لاندې نو لیکلی دی نو او د دس په منځ کې دی لاندې نو دی نمبر چې دی نو چتیس ختم شوی دی وقالو اوی دی کافرو لولا نزل علیه ولی نشی نازل ولی په دی پیغمبر آیتون یو نخا نشانه من ربه د طرف د رب ددنه مراد د نخو نشانونه هغه فرمیشی نخی دی سفار الاسرکا دارنګې اوبه راله راوباسه غرونه زموږ په شا که قل ته ورته ووایه ان الله یقینا الله قادر هغه قدرت لرونکی دی هلکه الله ته ګورې دا خبره څه مشکله نه ده چې صفا دله دغه کی سره کی یا دله د غرونه په شا کی یا د له اوبه راوباسي ان الله قادر یقینا الله قدرت لرونکی دی علی ان ینزل آیه په دې خبره چې الله راولیږي دغه نښه نشانه چې دا دوی کوم غواړي ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیات د دوی نه پوهیږي څنګه رسول الله صلی وسلم د الله نه سوال وکړو چې ربه غټ کافران دي دا دوی چې څه وایي دام وله ومنه الله ورته جبریل راولېږه وایي ټیک ده خو دوه خبرې دي که چېرې دا مو ته وایې چې دا صفا مروه وله سره که او یا وله دا غرونه په شا که او دا مې وله وکه نو ګوره بیا مهلت نشته ښه یا ایمان دی او که ایمان نی نو بس درز دی عذاب او که نه دا نښه نشانه ورته ښکاره نه کم نو د دنیا عذاب پې نه راولم څه وخته پورې موقع ورکوم رسول الله وی یا ربا ما پریده او دا خپل امت راته پریده بس دا ولا مه پیدا کوه نو وی زیات د دوی هغه نه پوهېږي په دې خبره چې که الله پاک دا نښه موږ ته موجود کړي نو بیا موږ له مهلت نشته د الله د توحید عقلی بل دلیل وما من دامبت او نشته دی وما من دابت او نشته دی یو زندسر یو جاندار فی الارض په ځمکه کې ولا طائر او نه الوتونکې مرغۍ یطیرو چې هغه الوزي بجناحیه په خپلو وزرو باندې وما من دابت او نشته دی یو زنده سرې فی الارض په ځمکه کې ولا طائر او نه یو مرغۍ یطیرو چې هغه الوزي بجناحیه په خپلو وزرو الا امم مګر دام امتونه دي او جماعتونه دي امثالکم پشان ستاسو د الله د قدرتونو عقلی دلیل یا دوستانو څنګه چې تاسو انسانان یې یوازې تاسو نه دا پیریان ګورئ دا غویان ګورئ دا ګړې ګورئ دا وزې ګورئ دا میخې ګورئ دا خره ګورئ دا اوښان کچر ګورئ ولې دا بیل بیل ستاسو په شان دی بیل بیل جماعتونه دي څنګه چې الله تاسو پیدا کړي دغسې دام پیدا کړي دي دا به د چا کاکا وکړي دومره څنګه چې الله تاسو ساتي داسې دا نور هم ساتي او څنګه چې الله تاسو ته رزق درکوي دغسې د تمام هر شي ته رزق ورکوي الله د دې هر شي خالق هم دی محافظ هم دی او رازق هغه هم دی ما فرتنا من کمی نه دی کړی فی الکتاب په لوح محفوظ کې من شیء داسې شي دا ټول شیونه مې لیکلي دي ثم الی ربهم او بیا به خاص خپل رب ته یحشرون دوی راجمع شي والذین کذبو او هغه خلک چې هغوی دروغ ویلي بآیاتنا زموږ آیاتونو ته والذین هغه خلک کذبو چې هغوی دروغ ویلي بې آیاتنا زمونږ آیاتونو ته نو څه دي سمون دا کاڼه دي د حق نه سندرې اوري هر څه اوري غیبتونه اوري خو قرآن مجید اورېدو ته تابیا نشته سمون دوی کاڼه دي او بکمون ګونګیان دي ټوله ورځ به خبرې کوي کوي کوي خو چې نیمه ګنټه تلاوت وکړي بیا به وایي ستړی شوم نه لکه په دا شیطانې خبرو نه ستړی کېږي او په قرآن مجید دغه کېږي سمون دوی کانه دي د حق نه بکمون ګونګیان دي په حق او خواران چې دي فی ظلمات په تیارو کې دي په تیارو کې پراته دي مظهري وایي کمې تیارې د کفر تیارې د جهالت تیارې او د زد او د عناد تیارې په دې کې پراته دي فی الظلمات په تیارو کې دي من یشاء الله هر هغه څوک چې د الله خوښه وشي نو یدلله هغه ګمراه کی الله چا ته خوښه کیږي چې چا د ګمراهۍ سره شو کی ومن یشاء او هر هغه څوک چې د الله خوښه وشي نو یجعله الله وګرځوي هغه علی صراط مستقیم په لاره نیغه باندې بیا دې د الله د توحید عقلی دلیل قل ته ورته ووایه ارأیتکم تاسو خبر راکې ماته ارأیتکم تاسو خبر راکې ماته ان اتاکم عذاب الله کچر راغی تاسو ته د الله عذاب یو غیبی د الله عذاب د تراغی او اتتکم الساعه یا راغی تاسو ته قیامت نو دغه عذاب به دنه بیا څوک لرکوي دا به دنه لات لرکوي که منات به دنه لرکوي او که عزا به لرې کوي تاسو خو اوس وایې که نه چې یا لات مدد یا عزا مدد ورته چغې وایې نو چې د خدای عذاب راشي نو بیا به څه کوې غیر الله ایا بغیر د الله نه تدعون تاسو به ورته اوازونه کوئ او رابلې به ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني چې او دا نور هم لایق د عبادت دي نه سختۍ کې بیا دوی بل چا ته اوازونه نه کوي بل ایاهو بلکې خاص دغه الله ته تدعونه تاسو به اوازونه کوئ نو چې تاسو الله ته آواز وکړئ چې یا الله مدد یا الله په دې مسله کې زما امداد وکړه نو اوس د الله خوښه که د الله خوښه وشي هغه مشکلات به لرې کړي او که د الله خوښه وشي نه به لر کوي فیکشفهما نو لرې به کړي الله هغه تدعون الیه چې تاسو الله را بلې هغې ته خدا کله انشاء که د الله خوښه وشي په مشکلاتو کې ګورې مشرک سړی بیا غیر الله ته اوازونه نه کوي وطن سونه او تاسو به پرېږدی تاسو به هیر کې ما تشرکون هغه معبودان چې تاسو د الله سره شریک کوي بیا مسله ده ولقد ارسلنا یقینا را لیږلی دی مونږه الی امم ولقد ارسلنا یقینا را لیږلی دی مونږه پیغمبران الى امم امتونو ته من قبلک مخکستانه هلکه چې دنیا د باندې راکولو شوه ګورې دا د الله فضل مه ګڼه هر وخت کله د الله فضل خو ګورې کله د الله عذابي د الله څه عجیبه نظام دی کله چې دوی ته دین خبرې وشي پیغمبر ورته راشي علما ورته راشي نیکان خلک ورته راشي او د دین خبرې ورته وکړي او دی مخالفت شروع کی مقابله شروع کی الله سه عجیبه نظام دی نو الله په دې مخالفو باندې د هر قسم خوشحالو دروازې راکولو کی مالونه هم ډیر شي عزتونه هم ډیر شي او دولتونه هم ډیر شي او جایدادونه هم ډیر شي دې ته استدراج وایي ها ها الله ورته پړی ورسس کی ورسس کی دز الله یو ځای کې ونیسي تباه و بربادي کړي ها ولقد ارسلنا یقینا راولیږل موږ پیغمبران الی امم امتونو ته من قبلک مخکستانه خو چې دوی کله د پیغمبران مخالفت شروع که فاخذناهم نو موږ ونیول هغوی بالبأساء په تنګ دستی باندې مالی حالات مې ورته کمزوري که والضراء او په ضرر باندې بدني حالات یې کمزوري شو بیمارۍ پرې راغلې دا ولی چې لږ زور ورشي لعلهم یتضرعون د دې دپاره چې دوی زاری وکړي الله ته او توبه وباسي فلولا نو ولې نه اذ جاهم باسنا په هغه وخت کې چې راغی هغوی ته زموږ عذاب نو تضرعو دوی ولې زاری نه کوله چې د الله عذاب ورته راښکاره شو له عذاب اپریشن شروع نو نو دغه وخت کې دوی الله ته زاری ولې نه کوله وایي د هغې وجه دا ده چې مشکلات راشي که نه او سړی الله ته رجوع کي دا هم د انسان سعادت دی ښه خو چې مشکلات راشي تکالیف راشي یو نمونه راشي په یو علاقه عذاب او دوی الله ته رجوع نه کوي دا د زړه سخوالی دی په قوم باندې الله چې لعنت کوي د هغې یو صورت دا دی چې په قوم تکلیفونه راشي خو په تکلیف کې دوی الله ته دغه ونه رجوع خا ولكن قصد قلوبهم لیکن سخت شو زړونه د هغوی او الله ته رجوع نه کړه توبه یې ونه ویسته وزین لهم الشیطان او ښایسته که دوی ته شیطان ما هغه کارونه کانو یعملون چې دوی به کوله هغه د دین خلاف کارونه وی دې نه خو ښایسته بل نشته دی فلما نسو کله چې هغوی هیر کو ما ذکرو به هغه خبره چې دوی ته نصیحت کولی شو په هغې ریاضه اول مې په لږ مشکلات راوستل چې توبه وباسي که توبه ونه ویسته نو بیا نو فتحنا علیهم موږ راکوله وکړه په دوی باندې ابواب کل شیء دروازې د هر یو شي مال دروازې پې راکولو شوې د اولاد او د عزتونو او د جایدادونو او د کاروبار حتی تر دې پورې اذا فرحو چې دوی خوشحالي وکړه بما په هغې اوتو چې هغوی ته ورکړی شوي وو وګوره ما دونه شی وګټو زما دا کاروبار دی دا شروع کړل ناګنه اخذناهم منګه ونیول هغوی بختتا اچانک اچانک مې ونیول نو بیا وازه خوله نیولې وه فاذا هم مبلسون پس ناګنه بیا هغوی نه امیده مبلس هغې ته وایي چې دونه زور پرې راشي چې بیا خبرې کولی نشي جبانې کینی د دې وجې نه اکابر وایي نن خپل ځان باندې نظر وکړه کاروبار دې روان دی بچی دې هم شته ښه عزت ته دی اعمالو ته وګوره اعمال دې څنګه دي که اعمال دې درست دي وایه الحمدلله خو ګورې که اعمال دې بدي او تا باندې د هر شي دروازې را کولو دي هلکه خوشحالېږه مه دا استدراج دی نن سبا دی الله ګرفت کوي نیسي دی فقطع نو پریکړې شو دابر القوم الذین بیخ بنیاد د هغې قوم ظلمو چې هغوی ظلم کړی والحمد لله او ټول تعریفونه خاص الله لري رب العالمین چې هغه رب د ټول مخلوق دی هلکه سنت طریقه دا ده چې یو ظالم سړی مړ شي نو ګورې ځان سره به دا وایه چې الحمدلله ځکه چې دا ظالم دلته او په لنډي کوتل کې عقیده هم خرابه اعمال هم خراب دا ژوند هم خراب د ده د وجې نه دا ټوله علاقه سپېره وه چې هغه لاړه هغه ګنده عقیده هم ورسره لاړه ګنده اعمال هم ورسره لاړل هغه ګنده معاملات هم لاړل نو د الله شکر وباسئ چې الحمدلله قل ته ورته ووایه ارائیتم تا ارائیتم تاسو خبر راکې ماله هلکه مشکل کوشا یو الله دی غیبانه چې اوازونه کوي یو الله ته کوئ ان اخذ الله سمعکم که الله واخلي غوږونه ستاسو په غوږونو دې ټپ کیه د قوت سامعه د له ختم کی و ابصارکم او سترګې ستاسو په سترګو باندې مړانده کی و ختم علی قلوبکم او الله مهر وی ستاسو په زړونو باندې بیا پکې د سوج او د فکر مادنی نو څوک هم شته دی چې بیا دلی درکي دا سترګې دله واپس درکي یا غوږونه واپس درکي یا زړه واپس درکي نو من اله څوک دی یو معبود غیر الله بغیر د الله نه یاتیکم به چې هغه راتللو کي تاسو ته په دی الله وی انظر وګوره کیف نصرف الآیات څنګه موږ بیانو آیاتونه او دلایل او ثم هم او بیا دا کافران چې دی یصدفون دوی ګرځیږي قل ته ورته ووایه دا بل دلیل ارئیتکم تاسو خبر راکې ماته ان اتاکم عذاب الله که چېرې راشي تاسو ته عذاب د الله بختتا اچانک اچانک د باندې عذاب راشي او جهرتا یا ښکاره اچانک عذاب دی ته وایي چې مخکې نښې نه وې بس یو ګړز شو او ښکاره دې ته وایي چې مخکې نښې وي او بیا راشي نو هل یهلکو هلاک په نه کړی شي په دغه عذاب کې الا القوم الظالمون مګر قوم ظالمان تاسو پیغمبر ته وایې چې صفا راله سرکه او چې نه سرکې نو دا څنګه پیغمبري ما دا د غرونه زمونږ نه په شا که او چې نه په شا کې نو ته څنګه پیغمبري اوبه راله چینې راله راوباسه او چینې راوباسې دا ته څنګه پیغمبر یا خدای په خیر کې دا کارونه د الله دي رسول الله خو څه دا نه وایي چې زه الله یم او زه پیغمبر یم د پیغمبر کار دا دی چې دین بیانول بس دین دته د سر نه تر اخره پورې بیان کی که منې ومنه که نه منې مه منه وما نرسل المرسلین او مونږ نه رالیږو پیغمبران الا مبشرین مګر زیرې ورکوونکي د جنت و منذرین او یرونکي د دوزخ نه فمن آمنا چا چې ایمان راوړو د پیغمبر په خبره و اصلح او خپل عمل درست کو فلا خوف علیهم نه به یره پاغوی ولا هم یحزنون او نه به هغوی خفګانو کی والذین کذبو او هغه خلق چې هغوی دروغ ویلي بې آیاتنا زمونږ آیاتونو ته یمسهم العذاب وبرسیږي هغوی ته عذاب بما په سبب د هغې کانو یفسقون چې هغوی به فسق کو د الله د دین نه به وتلو هلکه دا خبره لږه دغه ده دا ورته بیا وکړم ښه دوا راته کوئ چې روغ شم خبره ډېر ضرور ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي رب خپل کرم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکې د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم پوی کې دا کم کتاب چې مونږ وایو ربه د دې پوهه راته راکړې مونږ ډېر کمزوري یو ربه د قرآن او د احادیثو اتباع زموږ نصیب وګرځې ربه د دې خیر او برکت مونږ له دنیا آخرت کې راکړي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو کې ناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران یې الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګري بیماران یې ملګرو کورونو کې بیماران زم لږ بیمار یم ماته دعا وکړئ زما د دې ډېرو ملګرو دا هغه دی چې دا ملګري دعا وکړي الله هغه قبلوي ماته دعا وکړئ مالیا مې خرابه ده چې الله هم صحت راکړي دا سبق صحیح وایو وصلی الله تعالی علیه وایي شوې خو به نه یې خو بس